اتم د دې اعتراض او تحویل د قبله باندې چې ستا قبله ولې بدل شو نو ویلو دا نه څلور جوابونه په دې آیاتونو کې ذکر کیږي و اجمالا او دو تفصیلا یو اجمالی جواب ذکر شو چې الله د پاره مشرق او مغرب دی نو د رب په هدا چې کوم طرف له بندګانو له حکم کوي په دې آیات مبارکه کې اوس تفصیلی جواب د تحویل القبله به ذکر کیږي چې قبله تحویل اول راغی نو په دې آیات کې الله وایي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه دا قبله چې مو حکم کو چې بدل دي شي په دې سره هغه خلک سرګندو چې رسول الله عليه الصلاه والسلام تابعداري کوي او دا الله حکم لغاړه کوي دارنګیا خلک چې سرګندو چې غینا فرمان دي د الله حکم نه مني او شو رسول الله عليه الصلاة والسلام پتا سبان دی گوا پرون ذکر شو چې د شهادت په تفسیر کې اهل علم او مفسرین درې قولونه ذکر کړی دي یو مراد د دین هغه شهادت ته حدیث د بخاری کې راغلی چې دا امت بد انبیاء او د فار شفاعت کوي رب العالمین د نوح علی السلام له وی چې تاسو رسول گواښتا هغه وی چې محمد رسول الله او دا امت زما گواهان دي دا امت براشي گواهی به کوي چې نوح علی السلام خپل قوم له الله دین رسول او دعوت ورکړو هغه امتیان به وی چې دوی خو نو څنګه په مونږ گواهی کوي الله رب العالمین به تاسو کی دا امت به وروي چې رب تاسو له پیغمبر را لېږل او هغه موږ له ویلي چې نوح عليه السلام خپل قوم له دعوت ورکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې د گواهی د پاسه گواهی کوي لتكونوا شهداء على الناس تاسو گواهان شي په نور امتونو باندې چې دې دروغ وي انبیا او ورلدین رسول او ويكون الرسول عليكم شهيدا یو جنازه تی رشوا صحابه کرام فغبان دی فناوی او وی وشدا ډیر خسړې او خبندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې پیری او وجبت دل واجب شو دا بل جنازه تی ریدا نو خلقو وی چې دا ډیر ناکار سره او خلک تی څنګه بیا نبی اسلام درې پیری او چې دل واجب شو عمر رضی الله عنه د نبی اسلام نه تاسو کو چې څور لواجب کړ دی وی جنازه عبارت کې موموي د بل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د دې کوم چې تاسو داغه ثنا او استایر مو یو چې خسره او غل جنت واجب شو او په دې کوم باندې چې تاسو گواهی وکړي چې ناکار سره او شرین تانو نو دل جهنم واجب شو ممن دا غچانا ينقلب على عقبيه چوری هغه د دې تابعدارینا په خپل پوند باندې دا د تحویل القبلی هغه تفصیلی جواب دی او د دې قبلی نه مراد څه دی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې مراد تن خانه کعبه او بعض مفسرین ذکر کړی چې مراد د دین بیت المقدس ده نو که مراد چې بیت المقدس شي نو بیا کوم ته د ماضی صيغه په خپل معنا باندې نه نه د ګرځو د مو قبله هغه كنت عليها چې وتفاغي باندې مدینه منوره لتا هجرت کو شپاړس یا ولس میاشتي الا لنعلم مگر دې د پاره چې ښکار کو د علم نسبت چې الله له شي نو مراد تنه تمیز فی الخارج وی سرګندول دې د پاره چې ښکار او سرګند وجودا کو هغه خلق چې تابعداري کوي د رسول صلی الله علیه وسلم اگر کدی دا قبل بدلیدل یا دا تابعداری د نبی صلی الله علیه وسلم لکبیرۃ خامخادرانا الا علی الذین هدى الله مگر نه دا ګران پاو کسانو چې الله ورله هدایت کړي ظاهرا خو ګران ده یو کال یو نیم کال یوې قبله طرف له مسکه او بیا د الله حکم راشي بل طرف له وګرځي نو کم کس چې الله هدایت نه کړي هغه سره دا خشیت او یره پیدا شي یو ګور خلک به ملامت شي چې دومره زمانه دی قبله طرف له مخ کړه اوس بل طرف له مخ شو او مسلمان چې یو الله ور له هدایت کړي هغه یې د الله د حکم تابع کمال مشرق له حکم کوي مغرب لا اگر کده تا تابعداري خامخا درانا مگر نه درانا پاو کسانو چې الله ورته هدایت کړي ځنی صحابه کرام وی چې یا رسول الله فكيف الذين ماتوا وهم يصلون الى بيت المقدس زمو هغه مسلمانان رونه چې هغه به بیت المقدس طرف لمس کول او څوک فاتوی دي څوک شهیدان شوی دا غیب څه حکمي والله رب العالمین دا آیات رولیگلو وما کان اللہ لیضیع ایمانکم نن الله چې برباد کی منځونه تاسو دا صحابه چې کوم منځونه بیت المقدس طرف لکړي نو دا د الله د حکم مطابق الله د دې منځونه بربادینا ایمان نه مراد صلوات دي قبله منسوخ طرف له چیرې کوم منځونه کړیو او د موږ نه تعبیر په ایمان سره زکو کو چې دا د ایمان اهم جز دی لکه حدیث کې راغلی چې د دې بغیر د عذر پر خود الله د کفر مساوي عمل نه صحابه کرام مو په عمل پر خود باندې چې له کافر نه وی علاوه د موږ نه کچا به موږ نه کول نو صحابه کرام ګور له کافر وی او حدیث صحیح مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زمونږ او د کافر په منځ کې پوله چې دا غدا مونږ ده چا چې دا مونږ پرې خورو نو د اسلام نه وته دا کار د کفر وکړو امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه چې کله په شعو باندې واله شو او د زندګۍ نه نا امید شو نو صحابه کرام وکړه आवाज ورکړ چې امیر المؤمنین د موز وخت دی هغه په زخمونو به خدای کې پروت او आवाज به ورکړ چې دا د موز درا فاطم فانه لا حظ في الاسلام لمن تركها اسلام کې دا شابه خنيشته چې دا موز پرې خودو نو ځکه په دې آیات کې د موز نه تعبیر په ایمان سره وکړو وما كان الله ليضيع ايمانكم چې کله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مکی مکرمه نه مدینه منوره له هجرت کو نو حدیث د بخاری کې راغلی دارنګ امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی چې شپاړس یا ولس میاشتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حکم نو بیت المقدس طرف له مخکولو مدینه منوره کې چې څوک بیت المقدس له مخکې نو اوس چې کومه قبله د هغې له شا راځي ځکه مدینه منوره هلته قبله جنوب طرف نه ده په شپاړس یا اولس میاشت چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس طرف له په منځونو کې مخکولو بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواهش داو چې الله را د خانه کعبه قبله وګرځي ځکه دا د ټولو انبیاو قبله وا نو په دې انتظار نبی کریم صلی الله علیه وسلم برا او اسمان طرف لبه کسل چې اوس بدار و هراشي اوس به و هراشي او د قبله د بدلیدو حکم به وشي چې بیت المقدس په ځای باندې ته بیت الله او خانه کعبه لمه وګرځوا نو رسول الله عليه الصلاة والسلام په دې انتظار خواهش او تمنا کېو چې الله رب العالمین دا آیات را نازل کو دا حدیث برا ابن عازب رضی الله عنهما صحیح نو راغلی دی او شیخ المشایخ علامه حسین علی رحمت الله علیه د آیات یو بل توضیح ذکر کړي وې تقلب د پریشانې یغه ګرځېدو لوي انسان پریشانه او ګنګس ګرځي نو رسول الله عليه الصلاة والسلام وی پریشان او چې اسنه د تحویل قبله حکم راشي ځکه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواهش داو چې لږه موده د نورم په دې قبله باندې پاتې شم کېدې شي دا اهلي کتاب يهود چې دوی وایي زموږ قبله بیت المقدس ده نو لږه موده دې په دې برقرار پاتې شم کېدې شي دا يهوديان ایمان راړي او ایمان لمایل شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا غم اسنه وحی راشي د بیت المقدس په ځای خانه کعبه نه او زوام چې لګه موده د فاتح شم کې دې شدا يهوديان ایمان راړي تفسیر جواهر ذکر کړی چې دا توجین د لغت سره موافق ده د آیات د سیاق او سباق سره ته منافات نشته نو په تفسیر بالرای کې ناراضي اگر چې راجح خبر هغه د کوم چې جمهور او عام مفسرین وایي دا هغه دویم اجمالی جواب دی د تحویل القبله چې د قبله د بدلیدو حکم کول راغی اهل کتاب لم پتو چې نبی اخر الزمان راشي کله هجرت وکړي نو هغه به سمودا بیت المقدس طرف له مسکیجا به دغه قبله منسوخ کیږي خانه کعبه طرف له مخ ګرځي نو بیا به دی اعتراض کولو چې ګوره ته خو حق نبی نه کنا زمون په شریعت کې خدا راغلی چې نبی آخر الزمان کله هجرت کی نو سموده باغ بیت المقدس لمخکی او بیا به خانه کعبه لمخګر ځای نو ایدلم پتره پوهیږي چې دا قبله بدلیدل دا مخ درزول کعبه طرف له حق دی د طرف درب ذوینا